انسان او جنات دا الله جل جلاله د خپل عبادت لپاره پیدا کړي تر کومه چې په دې دنیا کې د الله جل جلاله عبادت کېږي دا به ابادی او چې کله په دې کې د الله سبحانه و تعالی عبادت نه کیږي نو بیا به قیامت راځي او دا دنیا به ختمیږي قیامت به کله راځي د دې علم الله جل جلاله ته دی بل چاته د دې علم نشته هیڅ یو انسان ته هیڅ یو کس ته دا علم نشته چې قیامت به کله راځي د هغې نېټه د هغې وخت دا علم تش الله جل جلاله ته دی البته الله سبحانه وتعالی او د الله رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم س علامات دا بیان کړي چې دا به د قیامت نمخ کې ظاهریږي دغه علاماتو نه یو علامه ا د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا ته راتلل دي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د دنیا ته راغو نو هغه خپل هم د قیامت د علاماتونه یو علامه ده ځکه چې هغه اخیری نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او دا غوی نه بعد به تر قیامت پورې بل نبی نه برازي بل نوې نبی به نه پیدا کیږي نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د قیامت د علاماتونه یو علامه ده د قیامت د علاماتونه بل علامه هغه د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دي او دا علامه دا د نبی علیه السلام په زمانه کې دا ظاهره شوې ده مشرکینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې تاسو مونږ ته معجزه پیش کړئ نو بیا هغه وخت کې سپوږمۍ د دوه ټوکړې شو او ټولو خلکو د دې مشاهده وکړه د ولیده دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو معجزه وه او د قیامت علامه هم وه نو دا ظاهره شوه دا علامه ظاهره شوه معجزه هغه یو خارق العاده کار ته ویل کیږي چې هغه د پیغمبر په لاس باندې الله پاک ظاهر کی همدغه شان د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا هم ده چې بیت المقدس به فتح شي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د قیامت نه مخکې به دا هم ظاهریږي چې بیت المقدس به فتح کیږي او دا د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا صحابه کرام بیت المقدس ته ورسید او بیت المقدس فتح شو نو دا علامه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې ظاهره شوې ده د قیامت د علاماتونه دا علامه هم ده چې وباګانې به راځي نو وباګانې راتلل دا هم د قیامت د علاماتونه دي او د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا هم ده چې فتنې به زیاتې شي سختې سختې فتنې به راځي او بیا د ټولو نه سخته فتنه او شدیده فتنه هغه د دجال فتنه ده نو دا به هم ظاهریږي او د قیامت له علاماتو نه یو علامه دا هم ده حدیث شریف کې راځي چې دیرش دیرش دجالان کذابان به پیدا کیږي دیرش غټ دروژن به پیدا کیږي او هغوی به دا دعوه کوي هر یو به دا دعوه کوي چې هغه نبی دی دیرش دروژن به راځي غټ دروژن او هغوی به دعوه کوي چې زه نبی ما هر یو به دعوه کوي چې زه نبی نو دا هم دروغجن نبیان لکه مسیلمة الکذاب شو اسود عنسی شو داسی مرزا غلام قادیانی شو دغه شان غټ غټ دروغجن نبیان دا کذابون دجالون دا به هم چې کم دی د قیامت د راتلو نه مخکې دیر شپه دا هم ظاهریږي او دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده یو چې کوم واړه واړه دجالون کذابون مطلب دا چې دا دیرش به غټ غټ د روغجنوي د دی به چې کوم دی فوجونه وي لشکرې به د دی به لکه د مسیلمه الکذاب یا د اسود انسی یا د دی به چې کوم دی متبعین هغه خلک چې د دې تابعداري کې یا به ډیر زیاتی لکه مرزا غلام قادیانی وغیره نو دا هم او باقی واړه واړه چې کوم راځي نو هغه په دجالون کذابون دا د دې دا دیرش چې کوم کسان دي د دې نه بهر وي واړه واړه پیدا شي ختم شي یې سو قتل کیا حکومت سزا ورکي نو هغه دې کې نه راځي دجالون کذابون هغه غټ دروغجن چې دا غي ډیر زیات متبعینی یا چې کوم دی دا غي فوجونه لخکری لکه مسلمه الکذاب چې یا سودانسی یا دا شان چې کوم دی مرزا غلام قادیانی نو د قیامت نه مخکې به دغه شان دجالون کذابون غټ غټ دروغجن دجالان دا به دیر پیدا کیږي